صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه تاسو ته ما په مقدمه د مشکات کې داسې ویلو د حدیث معنا لغوي می درته ذکر کړی و او د حدیث معنا اصطلاحي می درته ذکر کړی و د حدیث معنا لغوي می درته څنګه ذکر کړی و چې حدیث ضد قدیم دی قران کریم قدیم دی او د پیغمبر علی صلوات و سلام احادیث چې دي د حدیث دي خو شوي او یا حدیث د فعیل وزن دی په معنا د فاعل او الخارج من العدم الى الوجود ته وایي دا مې درته لغوي معنا ذکر کړی و او بیا مې درته عرفي معنا د حدیث داسې ذکر کړی و چې حدیث په عرف کې مطلق کلام خبري ته وایي چې ضد د کلام انشائی دی او بیا مې درته د حدیث معنا شرعي ذکر کړي و یو د اصول فقه والا و او بل د د علماء د علم الحديث والا و نو د اصول فقه د علماء تعریف دا چې حدیث عبارت ده د اقوال او د افعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا په دې اعتراض راغلو چې دا تعریف جامع نه د خپل افراد لره خارج شو ترنه تقریرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو جواب کړو چې تقریرات په افعالو کې داخل دي بیا مې اعتراض کړو چې دا تعریف جامع نه د خپل افراد لره خارج چترنه احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه جواب کړو چې احوال په دوه قسم دي احوال اختیاریه د په افعالو کې داخل دي او احوال غیر اختیاریه و دا حدیث نه دی د دوی نه موږ بحث نه کوو او علما د حدیث یعنی علما د علم الحديث هغه تعریف داسې کوي چې حدیث عبارت ته د اقوال او د افعال او د احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا مې درته ویلو چې منشأ د اختلاف دا په اصل کې بنا ده د اختلاف په اختلاف د نظر نظر د اصول فقه والو استنباط د احکام ده او د احوال غیر اختیاري او استنباط د احکام نه کیږي لدی وجنه او غوي احوال غیر اختیاري او تحديث نه وي او د علم الحديث د علماو نظر د پیغمبر علی السلام د منتسبات او د مضافات را جمع کول دي او د پیغمبر علی السلام په منتسبات او په مضافات کې احوال غیر اختیاري هم داخل دي لدی وجنه دیتم دوی حدیث وای بیا مې درته په دې زمن کې ګوره وجه د تسمیه ذکر کړي و چې حدیث ته ولی حدیث وای یا خود دې وجنه چې حدیث د پیغمبر علی السلام اقوال او افعال او تقریرات او احوال ته وای دا ټول حدیث دي او یا د دې وجنه چې دا د اما بنعمت ربک فحدثنا اقتباس ده فحدث معنا د الله نعمت او علوم بیانوا او د پیغمبر علی السلام بیان په دې طریقو باندې کیږي نو د پیغمبر علی السلام بیان ته حدیث ویل دی دا غینه ورسته مې درته د حدیث او د خبر د حدیث او د اثر او د حدیث او د سنت په مابین کې فرق ذکر کړو د حدیث او د خبر په مابین کې مې درته درې قوله ذکر کړو یو دا چې ترادف دی دویم دا چې تباین دی دریم دا چې عموم او خصوصي مطلق دی اوس ګوري کتاب ته ال و فاقول طالبا من الله التوفيق زوایم حال دا چې طلبوم د الله نه توفیق فيما هنالك په شرح د دې متن کې د دې متن په تشریح کې فيما هنالك یعنی فی بیان ما فی المتن نو زدا سی وایم چې الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث خبر چې ده پنيز د علماء د دې فن د جمهور پنيز مرادف د خبر سره ده نو یو قول دا ده چې د حديث او د خبر په مابین کې ترادف ده كل حديث خبر او كل خبر حديث وقيل او بعض علماء په کتابایون ذکر کوي فرمایي چې الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره حدیث دی ته وای چې د پیغمبر علی السلام قول فعل او تقریر وی والخبر خبر چې د ما جاء عن غیره هغه چاته وای چې د الله د پیغمبر نه بغیر د بل چا قول فعل او تقریر وی نو والخبر ما جاء عن غیره د پیغمبر علی السلام نه بغیر نو تباین شو پکې ومن ثم قیل ولدی وجنوی لکیږي لمن یشتغل بالتواریخ ومشاکلها هغه څوک چې دغه مشغله تاریخونه و مشاکلها او قصصي نو هغه ته اخباري وای ولمن یشتغل بالسنه النبویه او هغه څوک چې د پیغمبر علی السلام په سنتو کې مصروفي نو هغه ته المحدث او هغه ته محدث وای وقيل او درې مذهب دا دي چې بینهما عموم او خصوص مطلقا فكل حديث خبر من غير عكس هر حدیث خبر ده او هر خبر حدیث نه ده وعبر ها هنا بالخبر موږ دلته د خبر تقسیمات کو چې خبر په دوه قسمه ده یو خبر واحد ده او بل خبر متواتر ده عنوانم د خبر لګولې ده عنوانم د حدیث نه دی لګولې نو تعبیر په خبر باندې شوې ده نو تعبیر په خبر باندې ولیکو ليكون اشمل د دې لپاره چې دا اشمل شي دا اشملیت علی القول الاخیر دی ګوره د اخیرنی قول مطابق د دوی په مابین کې عموم او خصوصي مطلق هر حدیث خبرو او هر خبره حدیث نه وو وعبرها هنا بالخبر ليكون اشمل فهو ندا خبر باعتبار وصوله الينا دا حدیث په اعتبار د وصول سره مونږ ته په دوه قسمه ده یا باغه پنځه شرایط د خبره متواتر پکې وي یا بنئ د خبره متواتر پنځه شرایط کم یو راویان به ډیری شاباسه دویم دا ډیرواله به د ابتدا نه تر انتها پوري وي دریم دا ډیرواله به دومره وي چې عقل سلیم د دوی اجتماع په دروغ محاله غني څلورم انتها به امر حسی ته کیږي پنځم ترتب د علم یقیني به پرې راغلی وي همدا څه ده کنه یا ترتیب داسې وو چې خبره متواتر کې شرط دا دی چې انتها به امر محسوس دی راویان به ډیر وي دا ډیرواله به دومره وي چې عقل سلیمي اجتماع په کذب محاله غني عادتن وای شوي او دا ډیرواله به د ابتدا نه تر انتها پوري وي او ترتب د علم یقیني به پرې راغلي وي نو یا به دا پنځه خبرې پکې وي دا خبره متواتر او یا به دا پنځه پکې نه وي دا خبره واحد وای شوي ګوره فهو باعتبار وصوله الینا خبر په اعتبار در رسیدلو سره مونږ ته اما یکون له طرق یا بدد د پر ډیر طرقی ای اسانیدن کثیرتن د طرقونه مراد سندونه دي یا خو به سندونه ډیری لأن طرقا جمع طريق د طرق معنی په سندونو باندې وکړه د دې لپاره دلیل درته پیش کړي لأن طرقا جمع طريق ځکه طرق جمع د طریق ده ګوره د طرق معنی په اسانید په جمع کثرت وکړه نو د د طرق معنی په جمع کثرت ځکه وکړه چې طرق جمع د طریق ده او طریق د فعیل وزن ده په جمع کثرت کې په فعلین جمع کیږي په طرقن جمع کیږي فعل لك سرير او سرور بزمتين وفي القله او جمع قلته افعله رازي نو دلته دا طرق جمع کثرت ده لدی وجه ما اسانید معنا کې اسانید جمع کثرت راو والمراد بالطرق د طرقنا اسانید مراد دي اسناد او متن د دې دوړو په مابین کې ضمني فرق درته بیانې سند څه ته وایي حکایت طریق المتن حکایت د لارې د متن ده متن ته چې په کوم لار رسیږي نو د دې لارې حکایت ته سند وایي لکه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس دغه سند ده د دین ورسته متن ته وړي والمتن متن چاته وي هو غايه ما ينتهي اليه الاسناد من الكلام غايه د هغه څه ده ينتهي اليه الاسناد چې هغه ته سند رسیږي سند چاته رسیږي ها سند چاته رسیږي متن ته نو غایه د متن غایه د متن متن دی ما ينتهي الیه الاسناد متن دی غایه د ما ينتهي الیه الاسناد متن نه دی خو شو کنه ګوره متن چاته وي چاته چې سند رسیږي ما ينتهي الیه الاسناد چاته چې سند رسیږي دې ته متن وایي اوس د دې متن یعنی د دې ما ينتهي الیه الاسناد اخر اخر لفظ هغه ته متن نه وای متن دی ټول متن ته وای نو لاندې نقطې لیکلي چې لفظ د غایت مستدرک دی اصل کې متن ما ينتهي الیه الاسناد ته وای ما ينتهي الیه الاسناد چاته چې سند انتها راغلی من الكلام دا د ما ينتهي الیه الاسناد د لپاره بیان دی چې هغه عبارت د قول یا فعل یا تقریر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتلک الکثرت دا کثرت دراویانو احد شروط التواتر په شرطونو د تواتر کې یو شرط دا چې راویان به ډیری پنځه شرط دي کنه احد شروط التواتر یو د په شرطونو د تواتر کې اذا وردت بلا حصر عدد معین چې کله دا طرق راغلي وي احد شروط التواتر یو د شروط د تواتر نه دی اذا وردت چې کله دا تواتر موجود شي بلا حصر عدد معین په تواتر کې حصر د عدد معین نشته چې راویان به لسی کشل به کسل به بل تكون العاده قد احالت بلکې شرط دا دی چې کثرت به دومره وي چې عادت احالت محال به ګڼي تواتؤهم علی الكذب د دوی توافق په دروغو نو عادت به د دوی توافق په دروغو محال ګڼي دا دویم شرط شو ګور راویان به ډیری څومره به ډیری چې عقل به عادتا د دوی اجتماع په کذب محال ګڼي وکذا وقوعه منهم اتفاقا من غیر قصد دا رنګ دم محاله غني چې دا کذب دی د دوی نه اتفاقا صادر شوی من غیر قصد نو قصدن هم دروغ نه وای او اتفاقا هم دروغ نه وای عقل وای چې دا دروغ نه وای دومره جماعت فلا معنا لتعین العدد على الصحيح نو د صحیح روایت مطابق تعین د عدد نشته ومنهم من عینه فی الاربعه بعض ویل دي چې د خبر متواتر سندونه به څلوري وقيل فی الخمسه بعض ویل پنځه وي وقيل حاشیه کې د دې ټولو لپاره دلایل لیکلي څلور به وي ځکه شهود د زنا څلور دي بعضی وای پنځه به ځکه لعان کې پنځه قسم دي وقيل في السبعه ځکه وای اسمانونه او زمکي ودي وقيل في العشره او د دې لپاره دلیل وای وای دا اقل اقل عدد الجمع الذي يفيد العلم عشره اقل عدد د جمع چې افاده د علم راولي هغه وای لسدي سو کوئی دولس به وبعثنا منهم اسرا عشر نقيبا څوک وي څلويخ به لکه یا ایه النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین دلته دوی څلويخ تو وقيل في السبعين واختار موسى قومه السبعين د دین استنباط کړي دي وقيل غیر ذلك څوک شلبي وتمسك كل قائل بدليل هر قائل تمسک په یو دلیل باندې کړي دي جاء فيه ذکر ذلك العدد چې په دلیل کې د دې عدد ذکر راغلی لکه د کوم آیتونه چې ما درته ویلو په حاشیه کې لیکل دي فافاد العلم نو په خاص خاص ځای کې لکه په شهودو د زنا کې څلور شاهدانی نو الته یقین د قاضي راځي په لعان کې چې پنځه قسم وشي نو الته یقین د قاضي راځي او په دولسو کې اسنا عشر نقیبه په دولسو کې الته یقین راغلو نو په یو خاصه خاصه واقعه کې د یو خاص خاص عدد نه یقین راغلی لدی وجنه خلکو خاص خاص عدد ټاکلی فاف وليس بلازم خو دا لازم نه دی چې په یو ځای کې د څلورو په خبر یقین راشي نو په بل ځای کې د څلورو په خبر یقین راشي دا نه دی لازم وليس بلازم ان يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص ځکه احتمال د اختصاص د محل شته نو خلاصه دا چې تر دې ځې پورې دوه شرط شو یو شرط دا دی شاباسي چې سندونه به ډيري راویان به ډيري دویم دا ډیرواله به دومره وي راوسي چې عادت به د دوی اجتماع په کذب باندې محاله غني دریم څه دی فاذا ورد الخبر دریم شرط دی چې دا کثرت به د ابتدا نه تر انتها پوري وي ګوره فاذا ورد الخبر كذلك چې کله خبر دارنګي وي دا دوه شرط پکې رش وانضاف الیه او دا دریم شرط هم پکې ورزیات کی چې ان یستوی الامر فيه فی الکثرتی چې په دې کثرت کې به خبره برابرې المذکوره کې دا کم کثرت چې مخکې ذکر شو نو دا کثرت مذکوره به په دې کې به استوای من ابتدایه الى انتهایه د ابتدا نه تر انتها پورې درې شرط ما درته ویلو کنه والمراد بالاستواء د استواء دا مطلب نه دی چی په ابتدا کی که زر و نو په وسط کی بم زر وی په انتها کی بم زر وی دا مطلب نه مطلب دا دی چې که په ابتدا کې ډیر او په وسط کې بم ډیری په انتها کې بم ډیری دا ممکنه ده چې په ابتدا کې زر وی په وسط کې لز زر شي په انتها کې یو لک شي دا ممکنه ده چې ترقی ال الکثرت پکې راشي مطلب دا دی چې ال النقص به پکې ناراضي والمراد بالاستواء د استواء نه مراد دا چې الله تنقص الكثرة المذکوره چې دا کثرت مذکوره بنه کمیږي په بعض المواضع لا الله تزيد دا مطلب نه دی چې د ابتدا نه به اوسط زیات نه او په وسط کې به د انتها نه زیات نه دا څنګه ده ازي زیادتها هنا مطلوبه من باب الاولى ځکه دلته زیادت مطلوب دی من باب الاولى د پاره د زیادت دلالت په یقینیت باندې درې شرط شو کنه څلورم شرط څه شو راویان به ډیری دا ډیرواله به دومره چې عادتا به د دوی اجتماع په کزم محالي دا ډیرواله به د ابتدا نه تر انتها پوری او څلورم انتها به امر محسوس ته ګوره وان يكون مستند انتهائه تکیه د انتهایی یعنی ما یستند الیه انتهاو انتها به امر محسوس دی امر محسوس نه دی تعبیر کوي الامر المشاهد او المسموع امر مشاهد یا مسموع انتها به دی ته یعنی انتها به د پیغمبر علی السلام قول ته یا فعل ته یا تقریر ته دا ټول د محسوساتو نه دي لا ما ثبت بقضيه العقل الصرفي انتها به معقولات ته نه معقولات په تواتر نه ثابتيږي فاذا جمع هذه الشروط الاربعه ترتب د علم یقیني فرمای وانصاف الى ذالک د دې مذکور څلور سره یو پنځم هم یو ځای شي ان يسحب خبرهم چې د دوی خبر مصاحبي افاده العلم د افاده د یقین سره افاده العلم ان يسحب خبرهم خبرهم مفعول ده چې مصاحب شي د خبر د دوی سره څه شي یعنی د دوی په خبر کې افاده العلم راشي یعنی یقین رش لسامعه سامعته مترتب د یقین پیرش فهذا هو المتواتر نو دی خبر ته متواتر وای شو وما تخلفت افاده العلم عنه او چې په کم خبره متواتر وي دا نور څلور واړه پکې پوره وي صرف دا پنځم پکې نه نو کان مشهورا د مشهور نه مشهور اصطلاحي نه د مراد چې په مقابله د عزیز او غریب کې راځي هغه درته ورسته بیانوي نو دې ته مشوري لغوي وایي فقط فكل متواتر مشهور هر متواتر په ژبه د خلکو مشهور وي خو من غیر عکس هر مشهور متواتر نه وي بس ده وقد يقال